بسم الله الرحمن الرحيم عمر ابن عبد عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تا چې حسن بصري د امام عادل کوم صفات لیکلو کوم خوونه لیکلو چې دا عادتونه به په دغه کې پکې پاتې اکثر مونږ ویلو او ستا لپاره یو کور وي یو کور لري غیر منزل کا د دې کور نه علاوه کوم الذي انت فيه چې په کوم کې سي یطول فيه سوا سواؤک چې پاره کې وګددي ډیر وخت دی اوسېدل ستاسو سوا د ضربه یضربون راځي او د دې معنی چې د دې په سله کې کله مکان راشي نو د دې معنی دی بیا اوسېدل ته ویل کېږي څه ته ویل کېږي اوسېدل ته ال تدي اوسېدل ستا زیات ويفارقك او جدا کېدل بيستا احباؤك نملګرستانه احبا جمع د حبيب د یار دوست او خپلوان ته د دې جمع په اور راځي ار لاندې زی ته ویل کېږي کند او تمنګو د قبر څنګه دی پری دی فریدن وحیدن یک تنها به ځان لپری دی پکې فتزود نو پس تیارې وکا له داغه لپاره ما یصح ما یصحبک چې تاسو ملګری دا څه د لپاره تیارې وکا چې بیا تاسو ملګری یوم یفر المرء پاغ ورځ وې زه ته دا کوم ورځ یادوم هغه ورځ ته یادوم یفر المرء من اخیه چې تختبا سړی د خپل رور نه او امه د مور نه او ابيه د پلار نه او صاحبته د خپل مرګري نه دلته خځې ته ملګری و ځکه د ژوند په لار کې دا د انسان مرګری کنه تربور به ته نه جوړ چې تربور په شان سره کاګه واګه ګوري ټیک شو نه او نه به د چا صدوال په شان سر به کینه چې جی سي اسلام علیکم او د پلار په ځای چې کور ترازی نه ول سلام هغه ته کینه دا چل بس و بنی او دا رنګ د خپل بچونه او هغه ورځ ته یادوم دا ورځ د پاره تیارې وکړه بل صفت بل صفت د عادل حکمران دا دی وذکر یا امیر المؤمنین یاد ساته امیر المؤمنین څه یاد ساته اذا بعثر ما فی القبور هر کله هر کله چې راوخ کړی شي را کولاو کړی شي هغه څه ما فی القبور چې هغه په څه کې دي قبرونو کې قبور جمع د قبر ده بعثر په معنی قلبه را اړول نو چې د قبر نه شناخت راوړول نو څه به ترې وځي مړی به ترې وځي که نه وحصل ما فی الصدور او راوبخکلی شي ښکاره به کړلی شي هغه څه چې په سینو کې دي هغه ورځ یاد ساته نو فل اسرار او ظاهره اسرار جمع د سر د پټو خبر ته ویل نو پټ خبره بخکار شي ول کتاب او د غرنګي عمل نامي کوم عمل نامي دا دنیاوی رپورټونه غي چې استاد د جمعه امیر ته د طالبانو خیال ساته نو هغه سار کې په خپل مونږ ته نه پاتېدل هم د نور رپورت بچول کې نه نه لا یغادر صغیره ولا کبیره هغه ملامه چې نه پریږدي وړغونه ولوي ګنا الا احصاها مگر هغه شمار کلی هغه لیکلی فالان یا امیر المؤمنین نو وس امیر المؤمنین او انت فی مهل څه په مهلت کې ته په نرمۍ کې ته په څه کې لکه یو سړی پلان کې هغه مهلت ورکړی شوی نو هغه ته زو مهل ویل کېږي خاوند د مهلت نو ولته چې په مهلت کې وخت د سشته قبل حلول الاجل مخکې د نازلېدلو د څه نه د اجل نه نیټه لا نه دراغلي قاری صاحب حلول دا مصدر د حل نه دی معنی دې راځي چې کله د دې وسیله کې مکانی نور کوزیدل تک شولا او د دې معنی راځي آخري وخت پوره کېدل یا آخري وخت راتل ته په مهلت کې قبل حلول الاجل مخکې دراتلو د نیټه لا او انقطاع العمل او مخکې د کټ کېدلو د امیدونو نه لا تحكم بحكم الجاهلين فیصله مکوا د جاهل په شان فیصله کوونکې ولا تسلک نثرا ينثرون راځي سلکا يسلکو په معنا تک ته ویل کېږي ولا تسلک ته مزه اتباع مه کوه زمو بهم سبیل الظالمین د ظالمانو په لار ته مزه چې په دې دنیا کې ته څوک ظلم ولا تسلط المستكبرين على المستضعفين او مو مسلط کوا متکبرین دغه رنګ چې د ظالمان په کمزورو باندې د گورنران د مشران مسلط کوا ولی فانهم پس بشک دوی چې دی لا يرقبون لحاظ نه کوي فی مؤمنین الا ولا ذمه نو په مؤمنانو کې او نه په نور مسلمانانو کې الا ولازم مګر د چا چې قرابت او رشتہ داری نو بس دا وو صرف خیال ساتي خا فتب او بی اوزارکا نو تب واخلی خپل گنا و اوزار ما اوزارکا او بوج سره د خپل بوجونو د ګناهونو وتحملو او چتب اثقالم اثقالک واثقال ما اثقالک د دوی د ګناهونو بوج او د خپل ګناهونو بوج چې تا غلط سره مشر کو او غلط سره د گورنر کو نو پر دې ګناهم په خپل سر یو او د خپل ګناه دغه د تملاویږي سزا او دا بوج بده پسر یو بده تا د پردای خا ولا یغرنک تا د په دوکه کې وانه چي الذين كسان يتنعمون بما فيه هغه چې په ناز او نعمت کې دي د سنه په دوکه کې وانه چي تنعم لکېږي په ناز او نعمت کې ژوند تیرولو ته بما فيه د هغه چانه چې تا په دوکه کې و نه چي بما فيه بؤس کچ هغه صح حاجت مندي بؤس فقر تا غریبۍ ته ویل کېږي خلک د خپل محل نه را بهر شه په اسلام آباد کې غریب سړی نه اوسېږي ته ټول ملک خوشاله دی بس غربت ختم شو ته لږ راشه دلته خو خلکو ته رزق نه میلاوېږي نو حسن بصري رحمه الله ورته وایي چې تا دې دا مالداره خلک په دوکه کې وانه شي چې ته صرف مالدار او ډېر ګاډي په ملک کې نه ته ځنې کې غربت مې ختم کو او ته رڼاګانې ډېرې نو ته چې بس بجلی بحران ختم شو نه ته خو راشه دلته خو خلکو پسې د ناوې په شان سترګې ړندې شي خدای بجلۍ به کله راشي ها ويأكلون الطيبات في دنياهم او هغه خوري مزیدار خوراکونه په خپل دنیا کې خو څو باذهاب طیباتک په فی آخرتک په ختمولو د څو د مزیدارو خوراکونو یا په ختمولو د نیکانو د نیکو په آخرت کې دل چې په دنیا کې د مزیدار خوراکونه کوي په دنیا کې پناه او نعمت کې دي نو په دې د آخرت نیکه او نعمتونه څخه ختم کړل لا تن لا تنظر الى قدرتك اليوم مګوره ته هغه خپل قدرت ته هغه خپل زور ته هغه خپل طاقت ته چې نن ستا نن ورستا دی ولكن انظر بلکې ته ګوره اله قدرتک غدن خپل سبانی طاقت ته چې د قیامت په ورځ به هم داسې وخی داسې زوري او کنه چې پلان کې وټړ او پلان کې خلاص کو پلان کې راول پلان کې علاقہ نن ورځ ته موږ ګوره سبا ته ګوره سبا به د طاقت د ډېر غټ غټ خلکو وسپ بس سپی چې د تیری کې د قبر په خوا نو بس د څوته د پخې اوچته کې وي تیز وته وکي وانت معصور في حبائل الموت معصور دا د ضربه یضربون راضی اسم مفعول صيغه د په معنا د قید کولو او انت معصور او حال دا چې ته تړلې شوی قید کړی شوی په حبائل الموت حبائل جمع د حبالتون نه پرسو د څه کې د مرګ کې پرسو په جالونو د مرګ کې ته څه تړلې شي وموقوف بين يد الله او درېږي بیا ولاړې مخ د الله تعالی فی مجمع من الملائکه په یو غټ ډله د فرشتو کې او نبیین او المرسلین او د پیغمبرانو او د نبیانو په منځ کې به ولاړې او دا به کوم حالت و قد او په تحقیق سره عانت الوجوه للحي القيوم ښکته شوي وي وجوه جمع د وجه د مخونو ته ویل کېږي للحي چې همیشه ژوند دی القيوم تدبیر کوونکی د کارونو دا غزات مخ ته بدا ټول خلق سخته ولاړ اني بشک د چې مې المؤمنین و ان لم ابلغ بعزتی اگر چې زون رسیدم بلغه ابلغ انتها ته رسیدل ته بعزت نصيحت ته ویل کېږي عزت په معنا د وعظ دا با جاره د ټیک شولا اگر چې زه و نه رسیدم د عزت په خپل نصيحت کې تا ما ته ویل چې ما ته د عادل حکمران صفات لیکه دا څه چې تل نو په دې کې زه انتها ته ونرسیدم کم صفات کا ما بلغ اولنها کم ما بلغه اولنها کم ته چې رسیدلې دي عقل من خلق هو د دینه خیاسته خیاسته نصیحتونه کړي نوها د دې مفرد نهیتون راځي عقل من سړی ته ویل کېږي ها عقل والا ته ویل کېږي من قبل مخک زمانہ فلم آلو کا نو پس ته کوتاهی مکو دا نصرای انصرو نشدارش د معنا دا کوتاهی کول سستی کول خا د وجه د شفقت او د نصيحت نه د دین په کارونو کې تسستی مکوا چې د چا سنن فانزل کتابی پس وګرځو زما دا لیکو زما دا کتاب زما دا نصیحت کمداوی حبیبه پشان د علاج د مرګري پشان د علاج د مرګري یعنی په دې کې ډېر ترخی خوږی خبر ارسل نه دی پکې نو دا د بد مګنه د سی وګنه لکه ستا یو خوګ مرګره د وغته ډاکټر لبي ولې علاج لرم ډاکټر خو بدله په تشریف باندې ستنه مونږ ته ودای را سبد وکړه د ازما دي عزت نه نه کدا د سقي دا ستا د کور لپاره کوي ثم يسقيه يسقيه الادويه الكريهه چې سکی په تا باندې څو ترخه د وای چې د تب شربت د زردر کې درې ورځې باندې د خپل خوان خراج ولې دا ونس کې لما يرجو له في ذلك من العافيه والصحه ځکه هغه امید ساتي پدې کې ستا د روغتون او ستا د صحت نو دا رنګ د ما چې تکم نصيحتونه وکړل نو دا د ملګری علاج مون والسلام علیک امیر خا د دې بل واقع خلاصه دا ده ها لا يجيء اجر من غار الله غار لله الله نه ضایع کوي د هغه چا اجر او د هغه چا نیکی څوک چې په الله باندې غیرت وکړي د دې خلاصه ده د حریری په خپل کتاب کې ذکر کړی دی چې ابو العباس المبرد دا مشهور عالم هغه و چې نه دا و چې ما ته ابو العباس ذکر کړی دی چې ابو عثمان المازنی دا غټ عالم مونو یو ځل ولا خاله زمیان زمی چاته لکه چې په ټیکس ورکه ستا د مسلمانانو په ملک کې کافر نو هغه ولا خاله رانه ورته ویل په مونږ ستا د سیبوی چې کوم کتاب دی مشهور د نحو کتاب ویل دا را ته ووایه او ویل د دې په عوض کې به له مونږ سل دیناره درکو نو سل دیناره خو ډېر غټ شی نو ابو عثمان دغه نه انکار وکړ ویل زه ستاسو دا پیشکش نشم قبلولی نو دا ابو ابو ابو العباس المبرد چې زب سوار لم د خدای مسلمانه سما ځان دستانه قربان شي ته نه د سخار چشته او غریبی دیم دا او دې باوجود ته دا پیشکش پرې دی وای غره ته ویل چې د څه چل دی کنه چې د سیبه په دې کتاب کې درې سوه څه کم بېش دا د قرآن آیاتونه دي او زما اړه دا نه مني چې کافرو له په دې باندې ذمي له په دې باندې قدرت ورکم چې هغه دمګني کې په دې باندې پېښ شي ځکه زما دا غیرت دی زما دا ایمان دی چې کافر ته دې خودنه نه پکار چې ایمان نه قبل نه دا دغه د الله کتاب وته تللی شو په دې منځ کې اتفاقی تور د چلو شو چې یو وینځه وا د واثق مخه ته په خو خو به دقه سي دا د غیر ساتل کنه د بادشاهانو ظالمانو سردارانو ډمګي الو به مو به او تړل نخري پیسې به او تکول هغه به خوشاله ول نو د واثق په مخ کې هغه یو شیر و ادمګي اچانک لکه دا خب په بل ځګ دا واثق بادشاہ بچاون روم بادشاہ اعتراض کو وای چې دله چا دا نسب ورکړی چې دا دغه وو دا هو مشغولتیا دا علمي مشغولتیا او څه شو نه زمونږ مشغولتیا اوس څه الله دې ما کې بس تش غیبت کړ نو بس چا ویل چې دا د ان نه اسم دی او چا ویل چې رپ دا او چا ویل چې خبر دی دغه دغه د وجب دین نسب دی خو هغه ډمګۍ چې ونه هغې به دقه ویل چې نه ما ته زما استاد چې دی ابو عثمان ما ته په دې ما ته داسې زده کړې چې په دې دی نسب وه نو واثق باچا ویل لول دغه راوغواړي چې ابو عثمان راوستل شو نو هغه ته تپوس وکړو منیر رجل ته څوک سړی یعنې په دې سره د هغه مقصد دا چې ته د کومې قبیلې سړی د کومې قبیلې سړی علما ورته ویل چې زه د بني مازنو قبیلې ما نو هغه ویل چې کم مازن تمیمي مازن که نه د قیس مازن او که د ربیعه مازن ته کوم یو مازن یې تک شوله ها لکه تا ته ورشو شو کوه لکه د دې ته څه د کوستانه ما نظم د دې کوستانه کو نه دغه کوستانه دا او سواد کوستان څه شو هغه ته ته کم ماضی نه هغه ته ول د ربيعه مازم قبلي ما نو باچا خو اته باچا نه باچا خو ډیرو خیر نو باچا وسداغو په جبه کې خبر شروع کړه اول ما ته ویل چې بس مو کې وړي داغه نو د دې بس مو کنه مراد داغه مس مو کاو کستا نوم څه دی خو دغه قبيله والاو دا طریقه کارو چې هغه بس دی د نیم نه به با جوړول او د باندې نیم جوړول کله بچی د کلمې په شروع کې رالو دا د ار قبیله او د ار طرف چې د ار خلکو چې د یو خپل طریقه یې وسو دا امبارم خلک دی او دا تمان خیل دي کنه زمون خلکو کې دی چې دا حمزه وصلی نه بلکې کله کله حمزه قاتم دی بیخي د سره نه وي منګو پاکستان د یو پاکستان چې په تعلیب نه وي د دې یو لهجه دا یو طریقه ده ښه موږ کابل دی کابل څه شول دا د یو طریقه نو یا بل د دې طریقه دا ده چې د یا لړ زور وکي مشدد وي مونږ پلان کې شی د یو شای نو دا غرنګ چې د دې طریقه دا و چې کله به د کلمې په شروع کې علی پراغ باراله نو دا به میم کاو او میم به سکاو ما کاو دا دا هو طریقه نو وای ما بد وګڼل چې زه دې لڅ ورکوم په خپل جواب کې څه وکم خو جواب ورکم زه شور په خپل جواب کې جواب ورکوم ولی د دینه خو نه یریدم چې دا مې وته ویلي خو مخکې یو ټکی را روانو ځکه زما چې دی او داغه چې دی لقب یا نوم بکر نو کومه ولا د خپل جبه کې جواب ورکړی وي چې ما ته د سی ویلی وي چې زما نوم دا غو په جبه کې مولا جواب ورکړی چې زما پلان کې نو بیا به ال تراتلې چې ما به د بکر په څه ویلې مکر به ویلې کنه ال تم څه شي په شروع کې با راغلی او زمونږ د قبیلې څه طریقه وه چې با په شروع کې رااله نو هغه به میم کاو چې میم به راغی هغه به با کاو نو د مکر معنا خو بیا غلط نه وځي نو زه د دقه خبرې نه یریدم نو بس د دې د وجې ما ورته ویل چې بکر ما ورته څه ونه ویل چې مکر مینوم دی ما ورته څه ویل بکر مینوم دی دا غو په جبه کې مولا جواب ورکو نو باچا زما په مقصد باندې پیش او دا خبره ډیره خوښه شو دا ول صدر شاعر د دې قول په باره کې څه وي چې ان البيت دا شعر چې د طرف د رجلن لا نصبر ولا شعر راته ویل چې ته دې رجلن لا نصبر کې او کو نه رفع ور کې ول ما ورته ویل چې دا نصبر کول اولادي هغه دا ولي علماء ته ویل چې ځکه دا مصابکم رجلون چې دین دا مصابکم مصدر به په معنا اصابتکم دی نو د دې د وجه دا څه دی دا دل نه صبر کوم ځکه چې دا مخ کې ته دغه دی خو دا سما فول شي دا د ان چې خبر جوړه په واسطه د څه د ضرب کوم هغه ول مصدر وګرځي نو دای به خبر شي نو دا غرنګ چې ده دلته دا مصابکم دا مصدر د دې د وجه ما دا څه کو د ان خبر مې کو د ان خبر څه هغه منصور دی کنه نو باچا چې ده هغه زما مقصد باندې پوښو باچا زما د دلیل خو وګڼو او ما د پاره د زرو دینار حکم وکړو او ډیر په عزت را واپس کوم نو بل عباس چې کله زه بصره تر عالمه نو ما ورته وې دا بل ابو لباس ما ورته وې چې څنګه څه دې خیال دی نو هغه راته وې چې ګور ما د الله د پاره کافرو سل دینار وانه خپل نو الله مال تر اکل زر دینار را الله د چا دیني غیرت چې هغه نه ځای کوي لا یزیو اجر من غار لله الله نه ځای کوي اراده وکړه بعضو اهل ذمه بعضې ذمیانو لیقرأ چې ولولي چې وایي دوی ته علی کتاب سبوی د سبوی کتاب نو ارزس خا ار سړی ته بچی ده سبق مخه ار سړی ته به مثلا مخه وبذل له او پیشکش یو کو دته نصرین شروع ومانه راځي 100 دینار اند څو د سل دینار فامتنع ابو عثمان من قبول او سره د زیاتوالي د تنگ دستې ځان ته دونه غریب او ته بیان دا دغه پرې دي فقال نو هغه وی ان هاذ الكتاب بشک دا کتاب چې د رسول کتاب یشتمل علی 300 کذا و کذا آیات من کتاب الله دا مشتمل دی په درې سوا دومره دومره آیاتونو کتاب الله نه ولست ارا او زه خیال نکوم ان امکن منه چې قدرت ورکم په دې باندې ذمیان ذمیانو ته چې ذمی دي مستد قران زده غیرتا علی کتاب الله د وجه د غیرت کولونه د الله په کتاب باندې او حمیت له او د وجه د حمایت د حمیت دینی غیرت ته لیکي دا غنه قال فاتفقان اتفاق دا شوش یا اتفاقا ان غنت جاریه بحضرت الواثقه چې غن د سمع اسمعون راځي په معنا د لوب ویلو غان ویلو ښا چې غان ویلو لوب ویلو وي دمګي وی جنای د حضرت الواثق د واثق باچا مخته څنګه د قول العارجي د عارجي شاعر دا قول چې کله هو سو ازلوم ان مصابكم رجلنا خا اغد السلام تحیتا ظلمونو ازلومونو دا حمزه چې دې څه دی ندایه دې ټیک شول اے ظالما ازلوم اے ظالما ان مصابکم رجلا بشک استا تکلیف ورکول دا چې سړی تا احد السلام تحیتا ظلمونو هغه تا ته سلام په تور د تحقیر علی غلې ده دا ظلم دی چې یو سړی په تا باندې سلام اچي او ته چې دی هغه له تکلیف ورکې تا ته سلام کو ته ته د دې جن کنځلې وکي نو دا څه دا زیته دی ظلم دی ناروا دا خبره وکړه رجلن باندې څه و نسب فاختلف من بالحضرت في اعراب رجل نو اختلاف کو هغه چا څوک چې حاضر په بار د اعراب د رجلون کې فمنهم نبازي ومن نسبه چې نسب ولرت کا پڅو فإن سرا چې على إن أنه اسمها چې دا دغه اسم دی نو د إن اسم څه مرفوع دی إن اسم څه مرفوع خان نو دا ان اسم منصوبي دا هغه ولا نصب ورکا ومنهم من رفعه او بعض ول شي ورکا ها على انه خبر و چې دا خبر دی نو اسم منصوب او خبر مرفوع نو چا چا ولا رفع ورکول چې دا څه دی اسم دی چا ولا نصب ورکاو چې دا دغه دی ها والجاريه مسره او هغه جنې چوانو هغه اصرار کو مصرتن اصرار کوون علا ان شیخوا چې بشک د دې استاد ته ابا عثمان لقنها تلقین کړي لقن لقن په تلقین سره زید تعلم ته یاد زید تعلم ته یاد دې ته وی تلقین یا دا بالنفس نفس ته ته یاد کړ فامر الواثق باحذاری نو کوم کو واثق واچا په صف حاضر ولر دي قال ابو عثمان ابو عثمان وی فلما مثل په ګل نه یادوي هر کله چې زه پیش کړی شوم دغه مخې ته د کرومه یا قومون راځي په معنا د پیش کېدلو قال هو المن الرجل څوک سړی قلت من بني مازن ما ټول زه د بني مازن قبیله قال هو من اي الموازن د مازن د کوم نه غنه امازن تميم امازن قيس امازن ربيع د کوم نه قلت ما ورته من مازن ربيع زه د مازن قبیله فکلمنی دی کلام قوم نو هغه خبرې وکړې زما سره په لهجه او په خبرو زما د قوم وقال لي ما ته ویل بس مو کې څه دې نوم دی جانا یرید او مس مو کې په دې څه اراده څه و د مس مو ولې هم یقلبون المیم باعنو هغه به اړه او بدلاو به څه نیم په با سره والباء ميما او باب ميم کاو کلا اذا كان في اول الاسماء ارکل بچ دا پتکی اسم په شروع کې راغی تا کارو ته نو ما بد وګڼل ان اجيب على لغه قوم چې زه جواب ورکما د خپل قوم په لغت کې ولی لالا زکا لالا واجه بالمکر ځکه چې زما خامخ نشم د مکر سره ولی ما نوم بکر وو نو کوم ور ته په خپل جبه کې جواب ورکول نو ما وو ته ویل مکر به نو ته ویل څه به نو ته ویل مکر به ولی ځکه دې سم شروع کې بار راغله د قانون دا چې دا بدله فقلت ما ورته البک اليام المنصفتين نو هغه پوښ لما قصدت چې ما څه اراده کړې و اجر من او ډېر غوړې وګڼل ثم قال به ما تقول في قول الشاعر څه شاعر دې قول په باره کې څه وي چې ازلو من دغه شعر و ان البيت دا شعر نو دا مصدر څه شو اسم شو او رجلا څه شو خبر شو او خبر څه منصوبي خا فالرجل مفعول خا فاخذ اليزيدي نو شروع شو يزيدي في معارضتي په مناظره په خبر کې فقلت ما تل هو بما ما ورته ویل هو بمنزله قول کذا استاد دي خبره فشان دي چې ان ضربكم زيدا ظلمونو ټیک شولا نو فرجل مفعول دا رجل مفعول ده د وجه د سنه په مسابقون سره چې هغه مصدر دی او منصوب به او مفعول سی مفعول سی منصوب کنه خو قاری سی بغول دا خبره ده والدليل عليه په دې باندې دلیل دا ده چې ان الكلام معلق چې کلام لا تام شوی نه دی خبر پوره شوی نه دی چې دا ته درې کې الا ان یقول چې ظلم وسنه نو خبره پوره کیږي نو خبره پوره کیږي نو اپل متعدی هغه د مفعول نه بغیر پوره کیږي نو چې هغه د وسنه ویل پوره فیتم نو خبره پوره شوله فاستحسنه الواثق نو عاشق زما دا دلیل ښه وګڼو ثم امر لي بألف دینار به زما د پاره حکم وکړ څو زر دینار وردني مکرما او زه واپس لم په عزت تر قال ابو العباس ابو العباس وی چې فلما عاد الى البصره هر کله چې دا کلی ته راغی قال ما تل کیف رايت څنګه ومندل یا څه خیال ابو العباس نو خا او رددنا الله تعالی مئتن منګه واپس کړل د الله د وجي د الله د پاره څو سل روپای څو سل دینارا نو فعوزنا بألف نو الله منګل دا په وس کې څو رکھ ذره د الله په دین غیرت کړو نو الله ول څو ورته ذره Oh,